زمونږ بالا مانه کې ډاکټران شته او خیرن ډاکټر ورته هغه چې ما خام ټول ډاکټران چټي شي داغه د شپې ډیوټي چالو شي تسپیم پلاس کی خیرن ډاکټر هغه دا دوربین په وخت کې لګولې نن تدن تم او دا دا سټسکوپ چې ولګي کنه تاسو د ډاکټر څنګه ته په ایمان یې چې دومره سات کې د معلوم کړ چې دنه څه بلا ده په دې ستندر کې دا څه کوي خانه پوری کوي ستا دماغ کې دا چول غواړي چې ما دوربینم په ولګولو او داسې جبن رويستتي جبر او باسا دا چې بیا سترګم ولا د سکی او ته په دې څه پوری د خوار شي چې سترګې د سکی وی ګور لا باز ډاکټر دا یو خزا ولا راغلی و نو هغه خزه ته ویلې چې ټکی کې خون کړی دی هغه وای ډاکټر صاحب کوم په ټټه کې خون نه او بیړی غرچی ټکی کې خون کړی دی هغه پښتنه دا پوه شو چې ګینه په ټټای کې د سړی مړ کړی دی خون کور خو سړی ته وي ټټی کې خون کړی دی هغه نو ما په ټټای کې خون نه دی کړی هغه رخصا څنګه کې ګن لیاي مریض دی غلطي نه سمجھ بیا رانه نستا نو مخکاره کا پر چرواجی نو مخکاره کا هغه ورته لمن چته کړ یعنی دا نوم می ګوري دا ستاد ملک ډاکټران ارزه مې دا و چې د خدای کارونه په چا پورې موقوف نه یو لارشي بل برز بل راشي بل برز یو مولا خو دوی به مړ کړي استاد وګورئ نه هر طرف نه مليانو چغار دی سمولیان خدا سیم دي کنه غریبان چې کمزوري دي پیسو تنشي ټینګې دي لزر روپے مدرسې ته چې ورونه غلا سوچت کیا الله تخت و بخت برقرار لري خدایا خدایا ته ډېر ډېر غټ غټ کې خزل خیر کې لونی خې مست کې چې په دې سرک د څه غرمشت کې دا مونږ ورته دعا کوو دا خزو ته مونږ بیبيان وایو دا چې کومه بربندې ګرځي دا بیبيان دي بیبيان زمونږ په علاقه کې او معزز او شریف او نو مال راغې ولا زه دعا کوم دعا کوم ما الله دې نورم بنیاد خدای دې تباہ او برباد خدای دې بیړه غرق کړ کزه ډیپټي کمشنر ته ځم ستاسو خلکو کارونه کینی والله که په کال کې ورشو کتاړي پولیس تا تاسو مردار یې پلیت یی چرته پرشکو کې رانی ولی یی چرته سبا بیلې سن رانی ولی یی چرته یو خزراله وای مولا سه نه پولست خدای ورکی مال ولی ول زوی می چرته یو ګوټ شراب سکلیو خسته ویني نو زه پولیس سره کلین دین او تعلق ساتما تاسو د پاره ساتم تاسو ټول مرداري چار سوس کوي او مال رامنډ کې چې پولیس مونږ سي زه تانیدار غریب ته ټلیفون وکم چې جی دا فقيري بوټه اسکله ده او خاندم رو خاندم ورتا بس پر اخلاصم کوم تاسو د پاره زهر اورز تاسو د لاس په روپې کې دولسنې ګناګارېږم ستاسو په سر به زه دوزخ ته ځم تاسو یې ټول مردار کنا چانه خزا تختی دلی را منډه کوي د چا لور چا بوتلی را منډه کوي د چا زوی چا غوا کړی را منډه کوي چا دمه ګډوای دمه او پولیس یې درنه ونی چې راوړه کې اي هجی خادي وکړه کې را ده کې هغه په مخ لعنت واچو ما هغه شپارسم زستا پولیس تکو تاسو دلاس بجلیګر مولا او پرمټ بجلیګر مولا چې د پرمټو شوقي وي نن په یونیورسيټي کې اوسېده وزیر به قجیر سره نن به مام درته ویل کېرونو آرام سره کې نه اسلام آغاز ډېر زیر بکېږي تاسو وګورئ په دې رادیو کې میلاد شریف کوي د جمعې په شپه کوي میلاد شریف ناتخوانانه پکې راغوښتي او صاحب پکې مقررین می او چې میلا شریف ختم شي و اوس د تازه ګلنا دبلی او سرنا واوري دیخوا وګورئ غلړه کې خیال کوي چې اسلام اسلام چې شپک کالو شو چې لګي دلی دي را تخکاری چې اسلام دغه ته وایي چې دوزخ موزخ نه یې انګیا دبکا شپ کې الکه اخلاق تا کوي وا نه جی سزور زیاته وای نه جی پر ازا سلا نه نه ګوره سبا وینه جی خزینه تاسو خزه څنګه چل دی په داس ما وخت را راضی پر وای خزه دې له قانون کې څه سزا نشته هاي هاي اجه سبا روزي راته تانه سره چې تیریږي برې ته تاوي مونږ چې تانه سره تیریږم آیات کرسی په ځان چوف چې یا الله خیر پېښ کړي ادا سي برې ته وي چې سده وک چې بوده بیا درته ګرځو جوارګرو په سیمنډې منډې منډې منډې منډې ړې پړه کوچوي چرای ولی بوتلې نه چې بیا سبا خلاصي بیا ورته برې ته وي چې خان څنګه چل دی خارنه کې خیال کین چې دا ته په شرمې دلی ملک ته غدارې ما خدای راستی کا دا دنیا څو په بلاړې چې ورته حق بیا ونه دی وای چې د مليانو څه کار دی سملو تتل نو مولا په کې لاچا کړي نو د توا چې د ګډې زوی ته په کې لاچا کړي ته چا کړي دا دولت در نه لري کوم تا او خر کې څه فرق دی یعنی ته په پیسو غاویره ما سره دولت نشتا سینه کې مې قران او حدیث پروت دی زه په کې لاچا کړم او ته د ټول د غولو ډکه ته په کې چا نه کړې بیا دیړون شوی قوم خپل حشر په دفترو کې قتل کتلې مو ما بت لیدای په مال روډ به زه تیرېدم نو دفتر مخې ته به دا شیخان ولاړ درخواست به داسې راس کې نو پولیس والا ورته او شیخه څه چل دی وزیر صاحب ته شیخ به منډه کړه هلکه ولې شیخ منډه والے ما چل چل دی وی پولیس به نیسی مانوالې ول درخواست مې راوړی بیا داسې چل در سره کیږي کنه نو د الیکشن په وخت کې دا کینډیډیټان د کندو خزو غوندې په کوسو کې ګرځي او چې الیکشن تیر شي او وزیر شي بیا ته ناوي جوړ شي بیا مخ چاته نه کوي بیا زمونږ نېشنل والا بزرګان چې دي ویرونو اسلام خو به کیږي خدا د پښتنو حق غواړي که نه غواړي غواړي که نه غواړي نو تاسو خو هغه د دغرونه چانه قبر کې ملائکو ته تاسو کو المن ربک هغه ورته غولې سره رب رب کې یو قپ مړی بنې وګېم تاسو هغه سیدونه یې نو جوړ دا د پښتنو حق واره او کله واره نو په زور بیا لو تاسو وا هغه دی وای غستوره لراو صاحب په دې پیښور کې یو درې سلور کس دي چې پاغي ما نامي خي چې دا لوانه غوادي پای پکې نشته په ډول ځان خرڅي درغاړي بوزي ملا بدل او ټک او چې تعالی خان درغاړي وزي دا او ته خوشحال شه درې ورځې خدای وای روټه غوړې نه خان مملا ټپولې ملا دلبیل نه دا ټپولې چې ته زما ډېر خوخي کینې لکه یو مولا ته نوې چالکا خبره اورا دا جنازه دې چې وکړه دا دا هډېر لوی رامیو ما ته لاره میونو ما د کما راځي پاو دس کې جنازه کړه نو ما د کما داسې په داس کې جنازه کړې دا خو لسو لوټې د جیب ورويستو زمونږ دې سره کارو د د په په خدای کور عمران کا ور مولا هم خرج نو تاسو به واه واه واه مولا هم خرج واه واه واه هم خدای دې خلک ټپکا واه واه واه او دا ویل چې چې مليان خلک شو دا هغه خلک وی لکه هغه په ابتابات کې چې ولار دي خدای دې هغه کامیاب کی ډېر مزه وو کی ځکه چې نه د سړو نه پوره شو نه د خزو نه پوره شو اوس خبره د اجراګان وراله دی خو وګورای ما ته وګورای یعنی مونږه په داسې دلمل کې اوسېږو چې په حکومت کې دام اجازه شته چې اجرالم ټیکټ ملاوي دي شي مونږ په داسې ملک کې اوسېږو مونږه په اړیپور جیل کې وو نو جلیا خان د خدای وبخیل دی بچا خان خړایو امون سره جیل کې استاد سو د دې ثواب دو درې بار کما سره په سن 73 کې هو بیا مې یو مونږه کتو چې مړ دي کجوند دي خدای را نو یو سره په جیل کې وی وی چې مولانا صاحب زه چې دا جیل لوزم نو په پاکستان کې بنو اوسېږم په پټي کې به کوټه جوړوم پکې به اوسېږم نو جلیا خان ما په سراغ ورا شکنه دا وې داسې د حکومت ته چې دا د خدای قمه قلم جیل تراوسته یعنی د ته پټه د پاکستان نه بارخ کړي نو مونږ په داسې دلمل کې وزیګو چې اجرا ته اجازه ده منبرې ملاو شوې ده اجرا ملکشن لراولې دا تاسو ته په خبر خار کې بیرون کچرې ګیټ، اشرف روډ، سرې فقیر خان، ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي، ټیلفون نمبر دی دو سو پچپن انتیس بارا. دا اوس د لاټین زمانه ده خدای مو ورک کا چې ورک شي چرته عقل هم درکې شته که نشته دا د لاټین زمانه ده دا خو د راډ زمانه ده دا خو د بلپونو زمانہ ده دا خو د فلش زمانہ ده تب عمره سے پټی کې پټیران غل کې دغه خو دې د ولارې ځان له غل خانی دن ناس ته ځان لې د پروت ځان لې د دې کور کې راشه چې درته وخم به د بي دې معافي اوس دویم قسم دا دی چې اب بیا بند کې نو هوا بچالو شي بیا به درته وچکی نستا دا خانه خو دې په باد وچیږي او مونږ به مغه سي په پټو کې کانی ځان پورې مګ شریف په پاکستان کې هغه چاته وایي چې هغه اول نمبر بدمعاشي شرابي وي زناکار وي خزه او لونه بربندې ګرځي او شاملات نن هغه خلق ته معززین او شریفان ویلې شي تا ما چې دا پټکی والا یا پرتګ والا یا دا لوی کمیس دا وی شیخان میخان مونږ سره حالت کلی کې یو دی دا شیخان میخان مال دا خانان مانان خانان مانان ارباپان مرباپان داسې دي تاسو خیال راغی تاسو د الکانو کمی سم دې دې کې تنګي ده الګا د دې دې کې دی ولې تنګ کړی وي چې دا رستو دا خانه مې ښکاري په داسې شرمېدلې بلکې اوسېږو او داسې شرمېدلې قوم دی نو ما ته وګوره زه په دې ملک کې داسې نظام غواړم داسې نظام چې آرډر وکم چې کم نه د چا ګیره کله که سر به تې غوسوم کم نه کم هلک له د ښځو غوندې ویښته جوړ کړ نه مرداروم او دا هلک به د ځان تماشه وکړي ښځه که چا بار بربنډه په سرک ولیده چا ویني سه یو وی تختو چې یو خزه په چاو تختو کرانه خزه بار روته دا مخ می تور کړ روبزي په ایمان وای اوس خو خزه میړې له د پروتي چې دې لپسټیک کړی او صاحب دا شرمېدل ملک او شرمېدل قوم دی من خدا سي په قهر اخته یو کنه چې دیرې لار شوم چې سپیره مړی چې د شیخ میخ مړی نو امن رسول به دعا کوي ګرمي او چې غوړي او سربي خلوانه سخندري کله آیات کرسی باندې لوټه دمه اوس پیګمو ته کله سورت یاسین شروع کله پکې دا شیخان आवाज کی نه صفه کوي و کوي الکه سپونه وشماري ګیره دې کله شخ غلې ودرېګه کور دې وران شکه کور دې د میردین جمعات شخ غلې ودرېګه هغوی باندې به اختیار خدای خپل نام واغست واغست کړه په عمر کې به جمعات کې نه ګورې دا لار پورې بټو کې مسخره کوي آئم په سلور بجې را پاسول هغه پلیت خزین چې د شپې په یو بجه د سینما نه تلې هغه مې مولې دي چې میدان تر وته ما ته وای مولوی صاحب کې برسی یا الله خیر یا الله لکه می خیال کولو چې خان می د کونډې په مخولید خان می د کونډې په مخولید جون د خوارشي چې ډیر نګدي خالونه نن مې هغه پلیت او مردار هم د کور مخې ته په میدان کې هغه په یا الله خیر باندې ولیدې بې اختیاره در باندې خپله نامه واخسته که نه بیا درته خپل زور وښود قوت یې درته وښود طاقت یې درته وښود ا ګډې دې درته خو دا چاته سچاته ګډې دې راشي ما در باندې کوټه وګرځولا اوس خدای هغه تا بچ کی تا د خلاص کی نو بیا د ملکم دمرا مبارک رچې درې څلور سو کورونه ورځي دلی دي نو بین الاقوام ته اپیل وکړو چاله کمبل او خیمه راولې گئی منظر خو زنیشتا تا سره څه ځکه نشته چې هر څه تاسو نه نه پالتو کی هر څه تاسو نه نه پالتو کی نن ستاد عمل کې وزیرانو بنگلې وګورا چې یو وزیر یو بنگلې تزي لسطلک روپۍ دغه په ډیکوریشن باندې لګي فرنش ورته کوي صوفې نه وي کړدې نه وي پلانې نه وي پلانې نه وي غلخانې نه وي د به پکې بوت ته وګوره د دوانو بوتي نه دا زمونږ د صوبې گورنل چې وګوره د نږدې نه الټای بدل شي ټول چیچړې چیچړې دي او د کشر لالا به څوایم نه خدا نور را کې وګوره د چا پوزي پیتی دي د چا سرونه چیتی سوپ یو د پنجاب دی هغه چې پکې وخی وای اوای چې پکې وخی دا وای بوت تا وګوره د سن وزیر اعلی چې وګوري ته په وای چې اوسې پیټار کې خو پاړو دی بیم کې غږی بل یاره که په پاړو د کې فرق وای په ایمان بوت نه پاړو دی اعلان کړو چې شریعت اډیننس کو دو ویل چې دله باندې شراب سکم ملک تاسو کې ایمان اول خو خپل وزیر له سزا ورکړي خد بلوچستان تار پیټو چې وګوري واسکټ اغوستي تبوي چې د تارکولو پیته ته د واسکټ ورغوستي د بلوچستان گورنر چې وګوري تبوي چې د درې مې ورځې مړې د خبر نه رئیس ته بیا د سند گورنل چې وګوري دا غن د انګریزي چرغوندې ججورې راځوړن دي او یو شی دی یو مار دی یو پیر نه طریقه کړو نا پیر ورتوي مار ته چې چاته بسوي نه ویل خچ بس امر بروانو په لار چې چا بولی دي ټول دا خو مار دی په لخته یې وها په کېړه یې ولا په کاڼي ولا ټول ګنجې پنجې چې سموده پس هغه پیرو لیدو امر ته ویل دا ونی ویل په تاره ته ویل چې چاته سوایا نه ویل ظالمه ما درته ویلې چې چاته سوایا ما دا معنا چې سوک چی چما اچ خرش پرش خو کوا خلک خو یاره وکنه مونږ دکان ته وړو خان راغله نو موږ دکان کې پیالې دي هم درې دي او هغه سلور الکه شنی چای راوړي جشنی چای ازمون د مال علاقه غا چای والا قرباني سره پیالې ما دا وړي وړي دي او خوري نه ا خوري نه پیالې په کې غټ کټه سری تور سره اغلاس کی نیه نشوار ورونه او د چوالا ته ما اشاره وکړه قصدن چې دې پیاله کې دلا ورکړه چې دا درته پته ولګي چې دې په خبر کې د څه خلک هم شتا او د څه سپیر مليان هم شتا چې زما دا خاني او نوابي په یو کوډای هم نه علي اسلامي نظام پکې دی دغه وګورئ اسلامی نظام پکې دی چې چرته د بار ملک دغه راشي تاسو اول پیشکش د جنکو ورته کوئ د جنکو کرکټ می چا جوړ کړی دی اے ماما ګانو کرکټ می چا جوړ کړی دی جنکو آکی ټیم چا جوړ کړی دی د جنکو عمران ته اپیل د چا خزو کولو چې هاي بیا راشه هاي بیا راشه یو زړه پودړه پلار روانو ما ته ملاسه څنګه خبره وره معلومه نه لګا دا واوکا عمران خان استعفا ورکړه د سخه غونډس کې به کول ما دې کچ نه تا وګو زړه د هانګ کانګ نه یو ختمه تراغه چې بجلیګر مولا ته په صوبه سرحد کې او صوبه سرحد کې بلو پرنټ جوړیږي او پښتني جنکه پکې بربند دا هانګ کانګ ترازی او بیا خلک ګوري او چلی دا د هانګ کانګ نه ماته خطر راغلی ته پوه شوې ا خط می دوی ته خو د مبارک شه دا خط وګورئ دا بلو پرنټ څوک جوړي په پیښور کې ویډیو گیمونو دا ماشينونه چا راوړه بچیم تباشو د مور خختک خرڅي ویډیو گیم کتو ته پیسې راوړي خختک خرڅي دا دا سخوځي د ډمې زویا زمونږ حکومت غریب پریشان و چې دا شیعاګان دی او سنیان دی مروره هیڅ نشته بالکل خیر خیریت دی دا لکنوال دی شیعو جلسه تور شاد دارې جلسې ته ورشه او زمونږ ته راشه درې اوازونه دي پکې شیو جلسې ته ورشه امام خبرو کې ای جاړي به نور څه نشته هلته ورشه فلا بزرګ نه آسمان پہ چڑھ کر اللہ میاں سے بات واہ واہ سبحان اللہ واہ واہ واہ واہ نور څه نشته زمونږ جلسه کې چې راشي نری تکبیر بل ته غټ تکبیر دلته نه به دا بل استاد را چغه کی چې تاج او تخت زنده باد نور څه نشته لکنو کې نه کاله جګړه شوی و درې کوزي پکې مات هیڅ نشته ماوې خپنه شه خپه نشي دا ټول خلقو کندې ما ته معلومي والله کرانه نه خزه روزي بار نرانه تکو کینو ګرځي پلار به ته داسې وګرځي لکه دا اوس چې روان تاسو د الکانو ته خیال نه چې پلار رواني یو به یو ته وګوري خلی به چنګي نیولي د ګنډېرو دغه به لاس کې نیولې ګنډېره وم دی اپا اپا او پلانیا استا خور داس استا مور هلکه دا څوک دی دا مې ډېر جانی دوست دی ها د چا خور او مور چې خراب یا خو دلای نو د دلا دوستم دلای بغیرته ته چې د دلا دوست غو تم دلای کنه دا دا دا زمون قوم دی او دا زمون ملک الکه دې سړی ته د خزې کنزل ولې وکړ وای دا مې دوست وای دا تاسو سړی ته چې ګوره خلا پورې سپې تړلې وای څوک وای چې څوک مونږ چې زه خیر دې دا ظلم مړه وخت به ته کچھ کیسه نه دا ماشومانو کې د پیښور کې زما تجربه شوه چې ازمون پر اپریدو کې چې ماشوم ته خزه دعا کوي کنه ماشوم ته اپریدای جواب پويږي تو کې څه ډېر نعمتونه دي سین شارې دې مولې سره دې ټې پر لکالو لونه دي ارمان دای په خاورا تو کې څه ډېر نعمتونه دي سین شارې دې مولې سره دې ټې پر لکالو لونه دي ټې پر لوی نعمتو پاپریدو نو چې ماشوم ته به دعا کوله نو به چې بچي اخلای دې رو تستر کچې گازار خرنجاوي گازار خرپول ته وي کنه کچ ناری کی جدا سي خوري نو ما وی چې دا دې خلای دې رو تستر کی چې گازار خرنجاوي ازمون مشره دا د غضب هغه متعلق څه ویلې شو خدای دې درته مبارک کی دریو کسو نه ځان نه پټیږي یو ډاکټر نه یو دینه او یو مولا نه ډاکټر دیم د اپریشن په وخت کې ارزه وګوري ګوري دي کنه اے ګوري دي کنه دا سمبای د دانا خطرې ډاکټر دې اپریشن کوي ګوري دي کنه دی خو ګوره یو دای دای چې خزه لنګي ګوري یې کنه او مولا دې په تخته باندې دا دا خانه وګوري درې کسو نه ځان نه پټيږي ما ته معلوم یې معلوم زما مخ کې به د توري خبرې نه کوي په کوارډ جیل کې را سره یو ما ته وی چې وای مولا صاحب هغه به مرضی چې زه بهر وزم مال چل څه دی مال کور به مې بچي ناستې او ښځه به مې خړ خړ ګوري چې څه شو څه په قهر اخته یم مال ښځې به دې تورې کټوای در پسې ماتي کړي کور دې وران شه چې ته ترې راوتې اختر راغی اوس پاری پور جیل کې دلګیا ما جامو کې پرتوغا خچوم چې اختر مونږ بکو یو راغر ما دوی څه چل دی ورته لا جامې بدله دا د اختر ورځ وګوره دا د کور منچې اورږي وګوره او دا زمونږ جیل وګوره مه تاسو ټول هغه مه یې کني زه یو موټر کې سورم چارسدې تتلم نو یو زړه خزه اوس په سرک منځ کې داسې داسې کی نو ډرایور دا چې خپل وروري سره بچا جرابې نو زړه ورته وای چې مې جرابه به دې موري خدای دې ځواني کوټه کا زه جرابه مې د خدا اوس ته وسر له سکالو یم نه جرابې وګوره بیا دا زړې ګورئ که زه دروغ وایم راشي دا ګیره رانه کاله کوي په لارای کې چې جنگ روان او دوپړی ور سره ناست دي د زړو لاس رئیس دی که نه دغه دغه کوي که نه کوي دا موږ د دغه دغه اکو بکو سر سندکو غوا میلاړه پترپکو اباسین چپی چپی ورته ناسته درخانه درخانه سرغړول توتی ورته تړل توتی په اوبو ټیټ علي سرنګ د بلای د اوسپنې ګولای بیا څه شي دا به نظیر دی وزیر اعظم نه کوزه کا او په دې مرګ منډي سرک باندې برواني په ایمان یې سب ورته اوم ګور ټماټر ګران شو ټیپر ګران شو کچالان ګران شو پلانې شي ګران شو اوس وره پنشن دی په دیم ټیکسو لګیدو الحمدلله یا الله نور زیات امین کا کا پای د الکانو دا په دیم ټیکسو لګیدو دوایانی دکان دی دوایانی په بوتل باندې به دویم لیبل لګیدلی چې سیل ټیکس 5 روپے په ډټسن کې به څنګه غډې دي په لارې د پاسه به ډول کې ته څنګه غډې دي دا کار وکړه ویډیو بشین څه اوس دنه پرتګو باسم په دې سرک دی راکاږم په خدای باور وکړه چې د شپې بجلی والا راواستل چې ترانسفارمر کم ځای کې ولګو د شپې زب تعالی ووټ درکم زتانه خزالم سم شي سم که سبا الیکشن شو بیا به مو ګورم ما چې کم منبر په حق کې تقریر کړی دی داسې به مې د لاسه ودرولو ما چې کم منبر له تقریر کړی هغه اړو خدای پاس کړی نه دی دا شکر دی یعنې هغه خبیث سره به مې څه کول چې داسې به مې ودرولو یو درګه په دې یونیورسيټي کې مې دوه ضروري تیرې کوي کلمې مال تیرې کلمې تیرې کوي مالو وایي چې په موږ د خزې په درې کانی طلاقي چې موږ به تختونه ول په موږ د خزې په درې کانی ته تخت بنا ټیک شو د خدای شان ته ګوره مال بیا کلمې تیرې کوي چې دا باندې هم چې زبدا وکم بے نظیر چاپ کرے کہ ہمارا عزم غربت کا خاتمہ ہے ہمارا عزم کیا ہے غربت کا خاتمہ سارا پاکستان غریب غربت کے وجہ سے مر رہا ہے یا نہیں ان کا بیڑا تباہ ہو رہا ہے یا نہیں رستے پہ جاتا جاتا بم کا دھماکہ ہوتا ہے الته خدای والي یوګي الته په بم کې والي دي دا لټوي دا بلاندې مونږ غرق نه کی پوه شوې او څه پته لګي او دلی کرا جمو یا کوئی رونے والا نہیں مونږ خو د دلی راجګان یو په مونږ خو څوک جړا والا هم نشته په لاور کې چې کومه دماکاو شو هغه ته خبري حکومت څه اعلان وکړو 30000 روپۍ مړې ور کوي او 10000 روپۍ زخمی ورکړي حکومت ورته دا اعلان وکړ 30000 روپۍ چې کومړې ده غلطي صدر لعنت پاغه چا زما زوی او زما رور او زما خزه او زما بچی به په بنک کې والوزی زب 30000 روپۍ لم زما په ونه پیړای دی نالتی خدای دې زما کور روان کی چې زب 30000 روپۍ باندې خپل مړ خرڅوم دا شرمېدلې قوم دی دا هغه ذلیل قوم دی حکومت 30000 روپے ورکړي چې خیر ده کبم کې والد خیر خیر دي شهید شو شهید نه دم خلینا توبه سمات شهید شو دا خبره زمون چې دی دا افسانه دي لکه د افسانو کتاب سره د شپې خوب نه ورځي او د افسانو کتاب ګوري او زړه په خوشاله دا افسانه دي تاسو راځي او مونږ وایو تاسو یې اوري لکه په خوابه خزو په کورونو کې جنگنامې ویلې نو خزه به ورته راټولې شو او جنگنامه به ویله نو یو خزه په جنگ نامه ویل او نور خزه ورته او د شیعو ماتم خانه ته ورشه سکینه پیاسی مر گئی دی ورته ټول نه کی تاسو پوه شئ غړې گئی ما خبره تا وکړې ګډېږي ما زه تا ته ویم چې امام حسین داسې او ته زنده باد ته په ایمان وایا پښتو کې در سره خبرې کوم مولانا صاحب جب اردو کې دیشي تاسو په پوښښ ویني پښتو کې وایي چې خېټه د یو پړسېدلی او تیزونه بل چې د د خېټه کینی ها خېټه ستا پړسېدلی او تیزونه زاچو نو ستا خېټه کینی چې سو پورې تا په خپل تیز نه اچو دی خو وګوره زه تاسو پیژنم دا دا پولیس والا دي دا کله کله ما ته وی دي لک خطر دا او پلانې دي ملما دا قوم پیژندلې دي دا انګريز جوړ کړي قانون په پا پاکستان کې دي هندستان تا سره آزاد شوه دي خپل قانون دي چین تا نرستو آزاد شوه دي خپل قانون دي هغه میزایل اوس جوړ کړی دي چې 15000 میل کې بډس کوي امریکا یې پیارا کړی دا مونږ یو غورش دغه جوړ کړی دی خیال دا غوري میزایل هغه څه شه دی لکه دا پټاخو دزی نه دا ماشومان دا باد په اخبار غوري میزایل غوري میزایل غوري میزایل غاړي میزایل ته وګوره د دې دي شکلونه ته وګوره اټم بم ته وګوره او د دې دي شکل ته وګوره هټروجن بم ته وګوره او د دې دي شکل ته وګوره نن ته سرک جوړولو چل نه درځي کوارټ روډ های وی جوړیږي دمر دمر چینیانی ورته راوستي راوستي دي کنه او دوی ته چې دا څوک دی سپرنټندن انجینیر دندندن انجینیر بربربر انجینیر د انجینیرانو تر اوسه سرک جوړول نه دي زده کړي دلته یو بل محکمه ده پی ډی ای ورته وایي چې د ټاپ ګڼ کپانې په دې کې را جمع کړي د ټاپ غلو ګڼ کپان که دیوال له چونه ورکه رابش قانون دی لاس کې واغستو چونه کې نقشه دی جوړه کړی دا ور سره ماجستریټي صاحب او ور سره پولیسي مړه خدای ته ګور چونن قانون دی لاس کې واغستو قانون خزه خو چې بیا خیال کوه دا به کوي یو میک ما ما ته وخایا یو محکمه چې هغه په دې ملک کې د قوم او د ملک خیر خواوي شتا شتا لکه یو محکمه ما تا کله کله سو کوی چې ته د پولیس بد نه وې د پولیس نو مال پولیس کې نه زما ترشتا نه مې ماما شتا نه مې زوی شتا نه مې پلار شتا خو بد زکه وې ما چې زه د لکو روپو غلطه څه نشم ویلی نو د پنځو روپو غلطه ولې بد ووایم داسې ده که نه نو هغه ورځ مې یو مې مجلس کې ووی من دا بارډر او ملیشا دام راولې پېښور ته چې د شپې په دې کوڅو کې ګشت کوي که نه هسې څه کوي چې ناست په خدای قسم کوي ستوره وکړه استوره ورشي په کشمیر تاسو باندې ویلي چې سل پاپړ د یو لور ویلي بم کنه نن هغه پاپړو درنه کشمیر قبضه کړي ته خو دیواله هندستان تا سره آزاد دی نن خود کفیل دی نور ملکونه د دنیا وګوره ته په ټولو مرد هغه ورته خلک یاروما ول دا تیزونه ولې اچي ول زوم یریګم په حرام کې نه کله یو ټلیفون کوي دا به دي چې چل کیږي مدا به چې چل کیږي او زه په منځ کې ناشته مول به دیګر ګنا چې پکې مړ شي خدای دې دا ټول په خبر مړ کړي کنه دا داسې ما وې چې د مسلمان نه زما دا توقع نشتا چې هغه د امریکې نوم بیا او د سوالي شتا خاص کر دا غړ غړ چي دي دا ریکمال کړي چي دي دا د امریکې نوم بیا او د سنشي اغسته ها په خدای مې دا یقین دی چې بوش با خدای کباب کوي او خزه به مسلمانېږي او زه به مشرف ته نکاح تړم چې راشه ایو خو ځان سره ګرځې یو ور سره بلم بونډه ده چې د دغه درته نکاح وتړ زکه چې خلک یو خزونه په منډه دي یوې نه په منډه دی وای لکه کنه تم ته په منډه نه نو ګورئ نه نو ګورئ ساده پیښور شادي حالونه د لوی لوی پښتنو منګه پښتانه منګه پښتانه منګه پښتانه هغه پکې په شادي حالونو کې وی کنه سړو سره په یو مې دروټه خوري کنه خوري چې زما خزا ززان ته پښتون ویم او زما خزا پر دې سړی سره په نیز روټي وخوري زما په دغه خزا د ټول پاکستان خرواچوم دا نن داسې د اوس ملک شو کومه جمع کې چې در سره هغه سړی ولاړی چې خزه په شفی مارکیټ او په کوچی بازار کې شاپینګونه کوي پر دو سړو سره وای په ایمان دې بازار کې ایک یې پاره نه درکه ایک یې پاره ایکې پاوې ایکې پاوې ایکې پاوې ایکې پاوې د مدیګر ټیم کې تاسو ګوري ایو دکاندار ورته چې چرته ویلي چې جا پوسی اګه لنګ وای وای پوسی تیری ماں سی میں تو آج چودہ سال دیا میں ان پوسی ہو گئی ہوں تب اس کا ہی دکھا ٹول عورت د خدای د عظیم غا د پاکستان حکومت کدی پزړه کې دا نه چې د پاکستان خزه په پکورونو کې بندوم الله دې د زیاولک غوندې په اسمان کې ټوکړي کا د پاکستان خزه دومره لره نه ها آسان چل دی یو خدا که د معتبر نه وي د غریب خیر دی د کابلای په دې گیټ کې سر لاندې او په پاس ځوړندوم او اعلان کوم چې کومه خدا بار وروته دا به حالي کرانه خدا وروته ګیره میکاله کوي خو پوه دې چې په دبلدی نه اورېدلې ما نړۍ دبلدین دی هغه ورځ ناستم دی یو تیکو والا د زوی جنگ تیرېدو نو تیکو والا ورته ما ته دا څو کته او استعمال په کومه نو بیا مې ورته وای مال لکه مبارک شه د زوی واده دی مې بس هغه رامیان هغه ډولکې هغه ګولو مال یو شوق مې وشو خو دروته نه شوم ویل شه مال بس دا مې شوق و چې د ډولکی ته زم لګټ شم چې تاسو جنگ تیریږي کنه چې زم لګټ شم ول ولی مال د دم قوم امامم دني زستاسو امام مې چې تاسو دمانی نظر پاتې کېدې شي تاسو ټول ودونه لعنت په 15 15 زره روپۍ ورته موټر سجاوي شاله دې کې بسې ما په ماما کې نوی نن په ډولې کې او ور سره دون دونې ناشتي مخکي زه چې په مال دکان کې ناشته مو دا دا موټر را باندې تیرشي نو ما نه دا رایا چې ما به ماما کې نوی نن په ډولې کې بیا زمونږ یو اشنا دی لاغه وادونو بینډې کې راوستم مالک دا دې سارام توپ کړی دی ویلی مور مې وی چې اخیری دی اخیری زوی مې دی چې لګرمان ته وباسم وای په دغه مور ته سټکورې شي دغه زړې خدای په په ګرنیټو لگاوه نن زړې چې سمرت ورانی دي اوس خو بل مزه جوړ شوه د سړو پتلون ارتی او د جنکو پتلون پت پتلون سټایل دا پندای پکې راوتی او پتلون سټایل پرتګ نن جنکو جوړ کړي او دا غي دی کو دي دیکھو ګورئ دا بتا سلا ناصر خان اسلامی کیسټ هاوس بیرون، کچهري ګېټ، اشرف روډ، سرای فقیرخان، پېښور ښار کې د ناصر خان څرار ساعت ملاوېږي. نن تاسو په څه مین یی دا پتلون سټایل پرتګونه چې نن خزو جوړ کړ په دې مین یی تا پرتګ او دا دا زه دې خو غټی شوی کنه نو دا چلی کړی او دا دغه دومره دومره دا تیلټی هغه ته دا سپینګری ډیر ګوري نو سکه نن ټیپر د سبزی دکان ته ودرېګا او پښتنه وکړه بنډه وګوره بنډه سار کړه سبزی والے نه زبرت کو بنډه په سودی وایي کی 60 روپے کیلو په منډای کی مال دا یو وړه وړه ځان کې منډه مونږه بنډای نه خورو لو لو ټینکر کې ډکیږي او امریکایانو ته ځي کابل ته نن ایم پی اے صاحب سرم دا څه کوي لکه څوک چې حمله ونه کړي دی د نری او غټ تکبیر همدغه نری او غټ لې ټول ارانتوب په تاسو کې ټول ارانتوب په تاسو کې دا دې سټیج ته دا خلک رسول تاسو دي کنه سبا د ناظمانو د کونسلرانو الیکشن بیا شروع کیږي تاسو بیا را پاسې ډول کی به کوي پلانې زنده باد پلانې زنده باد ا دې یو دومره کو نه لا مخې سر مخ کې دی او کو نه ورستو دی پلانې زنده ده بیا به سبا ولاړ تاسو مونږ ګرمه مانو دی وکړه او د شاهانو بنگلې کې د چراغان جوړ زدی په سوی ګیس روټای نشم په کوله سوی ګیس 8% نور ګران بجلی 8% نور ګران پټرول او پرسد نور ګرام مطلب دا دی چې دا غریبان د خانه خراب بچی چرته پرشکا کین کین او په سوزکای کین کین چرته په مزدا کین کین او شاهان ولا 28 وزیران ولا په مرکز کې په 28 کروڑ باندې موټرونه راغلي یو یو موټر په 1 کروڑ روپۍ باندې یو یو موټر تاسو باندې ټول ورځي هم ګرځي چې باندې در باندې وي تلاشي ده سپی غوندې په سوړه کې نه نوځي او خان چې دی لاړ شي په بنگله کې سم اوس اوس د لونو د واده کارډونه مليان چاپ کوي مليان په کلی کلی چې میری پیاری بیٹی کی شادی ہے اور آپ سے درخواست ہے نورو کا آپ سے درخواست ہے کہ آپ تشریف لائیں اپنی دعاؤں کے ساتھ ان کو رسخت کریں بے دبی دی معافی زما خلا لگا بیڈا بدا یو را باندې اعتراض وکړ چې ته زما د لور نکاح ترانه لې ما سال لور د سو کالو وا ول د ول لا سو کالو منغه تکړه و مړه مال کا معشومه د دعا ضرورت دی ورته هغه له بورا وا زمون خزه ک الله پاک دوی ته د چرګو مرض راوړي خدای چې کله وبا راځي الله دې د پاکستان په خزو راوړي ټول امین کوي که زمون مور او خور پکې وي او خزه پکې وي خدای دې د چرګو په مرز مردار کړي سړی نره او غټ تکبیر پرې ده آرام کین دا وخت کې نره تکبیر او بیا وروسته یې سم وخت کې دی سړی لا وته پراته په کورونو کې او خزي بیا دا ٹھیک ہے نہیں بالکل ٹھیک ہے نا خدای دې کور روان کنو د دې پوزې ستر ډیر ضروری دی چې دا پوزه دې پټه کړې ده سبا وای د پاکستان به څوک څوک جاړي غریب به جاړي دا غریب د سور بچي چې دا نن تی بجلی اوس چا چې ټراکو تی بجلی مهنګي اوږي ډیر شکر چې خدای پاک هم د پکی لاندې کې نه نه سوی ګیس مهنګا اوږي اچھا وای چې په سوی ګیس روټه هم پخ نه کړی اوس درته بمبو تم میټر لګي مبارک شاه نور ملک ټول